الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين په ابتدا د صورت کې داوود صورت ذکر کېدله پاسانه پښتو کې لګه غونته کې دا خبره واضح کو قران کریم هم دې مسلې لراغله دي ټول آسماني کتابونه هم دې لراغلي دي او انسانانو او پیریانو دې له پیدا دي چې په خپل د ایمان په کلمه باندې په خپل د ایمان کلمه چې کومه ده چې پاغي باندې سړې پوره طریقې سره پوي شي او سړې په اوبو اوس کی قران کریم کې وایي فعلم انه لا اله الا الله فلا اله الا الله باندې ځان پویا کا پویا شپ دی باندې حدیثو کې راځي من علم لا اله الا الله فقد دخل الجنه فقد دخل الجنه چا چې لا اله الا الله وی خو د زړه د یقین نه یعنی زړه په اوبس کلی وی او وی وی نو د دې حدیثونو او نصوصو نه معلومیږي چې په دې باندې ځان پوهه کول ضروری دي تذکرۃ الابرار کی پیر بابا علیه الرحمت ذکر کړي مجرد لا اله الا الله گفتن کافی برای ایمان نیست ولیکن حجت خداوند است بر بنی آدم تش پخلی لا اله الا الله ویل دا کافی کیږي نه ترسو پوری چې په بنده پوي شوی ني او د زړه نه په یقین ني کړي تش دخلی ویل دا بیا د الله دلیل کیږي په بنده باندې نو تش دخلی په ویلو باندې کار نکیږي ځان به په دې باندې پوهه کول غواړي د پوهې مطلب ما وی دا چې د سړی دا تاندې روخان شي خلی مسکای شي او د ځلنه به اختیار اوزي هاي استاد خدای دې وبخا داسې خلی په پوهې شو دې ته وای پوهه دا طالبان د کتابونو وتا حالت ادراکی وی علم ته چې کمندنو وی دا علم عبارت ته د حالت ادراکی نه اصل کې علم دقه شیز دی چې د سړی په دازړو بوس کی او وو هو یره وسی خوندو کو نو چې سو پورې د خیر ان شاء الله نن دا نی ویلی چې وسه خواندو کنو کې مې پری خو دی نو ان شاء الله یا باو کوی یا و دیګیایو کې خیری خو اسنه چې تاسو را سره چالو کې د مخ کې نه راتاوونه کوي نو په دې خبره باندې ځان پویا کول ضروری دي لا اله الا الله الحمد لله اله نشته به د الله نه د اله مطلب څه شو اغه صفاتونه مخکې ویل شو اغه صفاتونه او اغه کارونه چې په یو هستای کې راشي نو هغه ته بیا خدای وای او هغه ته الٰه وای نو زمونږ د ایمان د کلمې مقصد دا دی چې هغه کارونه کوونکې بس صرف الله منی بل څوک نه دا خبره پوه شوي هغه کارونه به صرف چاله منی الله لمنی بل چاله به اوسرونو الہ چې دی دا د عربی جبه ټکه دی د دې کومه معنی کو لغت کې او یو څو بل څو نو پاره باندې و بیا د عوام ورونه نه پويږي نو دوی بیا ور وی چړو په وبو نسکلي نو موږ بر دای په جبو کې خبرې کوو عام طور خو د الہ خپل مطلب دا دی چې هغه ذات چې هغه سره مینه کیږي نو اے الله مون په خپل حاجتونو کې تا خواله درمنډه واهلا نو بس مونږ خپل حاجتونه تا سره ومندل بل چا سره زمونږ حاجتونه نشته وي داسي امام ابن قیم رحمه الله امام ابن تیمیه رحمه الله نور مفسرین هغه د الہ معنی ډیری کوي مونږه د الٰه معنی د قران نه کوو چې قران کریم کې الٰه چاته ویل دي خدای یې چاته ویل دي دې خبرو ته فکر کوئ د الہ د خدای صفاتونه طالبان لدا ورزي را عوام رونه شي دا وت فکر کوي دا طالبان چې د کابل ګرام شیخ صاحب رحمه الله خبرو وي تاسو ته کرکونډي جوړ کړي به دې کې نورې نه ځایږي دایله بلا علم ورزي د خیره سره شکر دی خدا چې صرف دایله کې ګوري چې دا هغه پکې وایي کې نو دې صرف پسې ججمنټ لراځي زمونږ مخاطبین او مخاطبات معلوم دي نو د قران کریم په جبا الہ او خدای چاته وي نو ما د الله صفاتونه د الہ صفاتونه نو د الہ چې کم دنو د الہ د دې ټول صفاتونو رج دریو خبرو تکیږي د ټول راجا دریو تکیږي الہ یو چې د دې کائنات د زمکه او د اسمانونو زمونږ د بدنونو د عزتونو ذلتونو چې کما هستی د دې ذمہ دار وي د پیدا کولو د تربیت کولو د ساتلو د دې اختیارات چې کمی هستای سره وین واغه ته الہ وي عوام ورونو خو په یو خبره پوښوي کنه چې لکه د اسمان چا پیدا کړی دی چا ټینګ کړی دی چا چې کمدنو ټینګ کړی دی هغه هستی چې زمکه پیدا کړی دا زمکه ټینګ کړی دا زمکه غړولې دا بارانونه ورای او بوټي را زرغونی مونږه پیدا کړي مونږه لویي زمونږ د بیماری د صحت دا ټول اختیارات کم ذات سره وي نو هغه ته الہ وي په دې خبره پوه شئ یو آیات دی بس صرف د دې لپاره وام چې لپی وبوس کی سورۃ الانعام کې وایي الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور نو الا چې زمونږ د دې بدن څه لري اختیارات لري سورۃ النمل داری کی بالکل په ابتدا کې ډیر زبردست تعریف د الہ کړی او دریابونه بیولی دی دا سکتی اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا الى خلفاء الارض ا الهم اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته افلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله د شپې او د ورځې اختیارات لرون کې څوک ته او ګور لنډه مې ویل کنه ما لنډ تعبیر وکړو د کائنات د پیدایش د تربیت د کنټرول ټول اختیارات چې کومه هسته سره وي هغه ته سوې الہ طالبان د بازار لنډه کې ولي کی الہ تکوینی د تکوینی امور الہ د ټول کائنات اختیارات ترون کې سوکته په دې رونه باندې په دې خبره باندې عوام رونه پوه شو کاو نه کوي ګور بیا شروع کیږم پوه شوي کنه الہ یعنی د ټول سمکه او اسمان اختیارات چې سوکلری نو هغه تسوي خدای هغه تسوي الہ دوی ملوړوس د الہ دویمه معنا چې قران کریم کړی دا چې دا یاد شي کنه کې خیری سالم درس لا دا پورا ده بس او چې لپی وبوس کی د خیر دویمه خبره د الہ دویم تعبیر چې قران کړی دی نو هغه دا دی چې د بندګانو د پاره د ژوند تیرولو اصول مقررون کې قوانین مقررون کې دا خبره مقررون کې چې دا جایز دا ناجایز دا حلال او دا حرام کما هستی چې دا کوي نو هغه ته الہ وي دیم دا عوام ورونو لپاره ډیر آسان و چې د جایز او د ناجایز څوک اختیار لري هغه ته سوې د حلال والی او د حرام والی چې څوک اختیار لري نو هغه ته سوې بل چاله دا اختیار نشته دی اوس زما صرف دا بل چاله اختیار نشته دا زمانه لګه جذباتو کې خبر الله غلا خو مقصد زما د الٰه معنی وا هغه دا دا چې نظام مقررون کې حلالون کې حرامون کې د کارونو د خوراک د سيزونو د جامو د پوشاک د لباس د رزو د شپوک په ارڅ کنه چې څه حلاليږي لکه کومې جامع جایز دي نو دا جایز کول چا کار دی دا الله کومې ناجایز دي دا چا کار دی الله کوم ځای ته کم نه یو ځای دی هغه احترام ضروری دی دا چا کار دی الله کوم نه ضروری دا چا کار دی دا الله کوم خوراک جایز دی دا چا کار دی الله کوم ناجایز دی دا چا کار دی الله کوم کار کوم کار جایز دی نو دا د چا کار دی الله کوم ناجایز دی دا د چا کار دی چې دا کار کوم هستی کوي نو هغه ته الہ دا کار چې کومه هستی کوي هغه ته سوي دا قران کریم کې په دې معنی باندې الہ راغلی دی په دې معنی باندې الہ ویل شوی دی چې دا د چا کار دی دا الله رب العزت کار دی دا الله رب العزت کار دی نو هغه قران کریم کې یو څو آیاتونه وګوره سورته آل عمران آیت نمبر 64 ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله د الله نه علاوه بابا بل چاته د هلو د حرمت ذمہ دار نه وایو د هلو د حرمت ذمہ دار صرف سوکته الله بل چاله بادا اختیار ورکو نه دارنګ سورۃ توبه معنی څه شو لړن نظام جوړونکي دستور جوړونکي آسان د حلالولو د حرامولو اختیار دار چا دی د حلالولو او د حرامولو د جوز لا یجوز اختیار د چا دی په دې باندې پوه شو درې می تور وو دریم الا د عبادت او د اطاعت د الہ درې معنا په قران کې چې ده د الہ درې معنا چې قران کریم کې کوم ده نو هغه هغه هسته ته الہ وي چې داغه عبادت کیږي تعظیم کیږي په داسې تعظیم چې هغه بل چاله جایز نه وي سجده بل چاله جایز ده رکوع بل چاله جایز ده دارنګي روزه نیول حج کول طواف کول بل چاله جایز دي رامدد شاه په غایبانه حاجات کې وایي بل چاله جایز دا څه قسم تعظیم چې هغه صرف د الله سره مناسبي چې کمی هسته له داسې قسم تعظیم کیږي دا خصوصي تعظیم هغه ته سوې هله دا قرآن کریم د دې نه څه دی ډک قضا ربک الله تعبد الا واعبد الله ولا تشركوا به د عبادت یو بل معنا پلندو هغه مونږ کړي و مخ کې چې اطاعت مطلقه اطاعت مطلقه بی شرط تابعداري چې چا ته وي او تاسو چې زستا مشرم دایم تا توي چې تاسو وای غو زمانم سو وای غو یو خوام سره مشر استاد پیر تا وای چې ته سوا غبا زمانم د دې مطلب دی چې د شریعت نه خلاف خبره راته نه کینو زه به سکو خو کچرته یو سړی په دی باندې هم چا سره دا ویل او دا خبره وسره وکړه چې کله الله نه خلاف راته هم وای نو بیا به هم سکو منم دا هغه ته الہ ویل دي دا هغه ته سو ویل دي فرعون چې د الہیت داوا کړو نو د دې کړو ما علمت لكم من اله چې زمانہ علاوه ما تبل اله معلوم نه دی زمانه علاوه ما تبل اله معلوم نه دی بس یو هغه اله دی بل اله بس صرف دغه یو زیم بل اله هغه دا نه ویل چې ګینه ما مال مونږ کوي او یا چې کمدنو زبارانونه وروم او یا زه نور می پیدا کړل سپګمای می پیدا کړی دا په دغه معنی نه وي هغه په دې معنی وي چې زه مطاع مطلق يم مال د حکم او د فیصله اختیار دی چې زه کوم فیصله وکم هغه څوک رد کول نشي او په خلکو باندې داغي اطاعت او تابعداري فرض ده داغي اطاعت او تابعداري څه ده فرض په دې معنی هغه ځان ته الہ ویلو قران کریم کې دا معنا د الہ دا صرف د یو الله دا صرف د چا دا یو الله چې دا اطاعت او دا عبادت د دواړو معنی عبادت کې عبادت د رکوع د سجدي دی او که عبادت د اطاعت او د تابعدارۍ دی دا چې کمی هستی لکېږي نو هغه ته څه وایي اله بې شرطه تابعداري چې چا لکېږي او داغه هر خبره منل کېږي جایز او نه جایز نو هغه هستی ته اله اوس لګ راشي درې معنی مونږ وکړي زوتولې پکار دي یو مطلب د الٰه داو چې د ټول کائنات اختیارمن کما هستی وي نو هغه الٰه وي هغه خدای وي دویم چې د شریعت او د قانون سازای د قانون د جوړولو اختیار چا سره وي د حلال والی او د حرام والی نو هغه هسته ته سوی اله دریم چې د کمی هسته عبادت کیږي تعظیم کیږي او داغه به شرط تابعداري کیږي نو هغه ذات تسوي الہ دا درې معنی قران کریم کې د الہ شوی دی هغه ټول صفاتونه د دریو تاسو شو راجم شو اوس معنی وکا لا اله الا الله د لا اله الا الله او د الحمدلله مقصد دا دی چې دا درې واړه معنی د الٰه چې دین دا صرف چالوي زما په خبر الله تاسو نه پوه شي ما ته هم پته را ما ته پته لا نه پوه شي ما خپل خبرې خلاصې کړې دي ټول صفاتونه د الہیت د خدای توب د خدای توب غټ صفاتونه سو شو اوس خو به ماته چې جوړ لاله ډله جواب راکړي د خدای توب چې کم دنو سو صفاتونه شو غټ درې دا درې واړه چاله دي دا د الحمد معنا شو الحمدلله د خدای توب صفاتنا صرف الله لره دی بل چاله اوس راشه لږ بونته کې دا وګوره چې دا درې واړه دا درې واړه صفاتونه چې چا چې کمندونو پدې کې یو صفت هم بل چاله ورکو نو هغه به مشرکی هغه به سوي چې د دې دریو صفاتونو نه یو صفاتوم بل چاله سکو ورکو نو هغه به سي یو خبره دا کوم چې قران کریم چې کوم ځای ویلي دي چې لا اله الا الله او کوم ځای چې قران ویل دي الہیت صرف چاله دی الله او کوم ځای چې مونږ وایو چې خدای توپ صرف چاله دی الله لا دا غي ولا درې واړه معنی مرادي نو دې ځای استادان خصوصا شیخ سید پنځپیر مدذله العلی دا الحمدلله په تفسیر کې لنډه ذکر کړي قران کریم کې وی الله الہیت ځان له ثابتې او د غیر نه نفي کوي آیاتونه تاسو ته یاد دي ما ته پته قران کریم کې الله رب العزت الہیت ځان له ثابتې او د غیر نه نو د الہیت مطلب وو پیژاندو دا تری واړه خبره الله ځان له ثابتې او غیر نه نفي کوي چې کوم دا قران ویلي دي هو الحي القيوم شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم دا قران کریم کې ګورا الہیت الله رب العزت ځان له ثابت کړی دی او د غیر نه نفي کړی دی نو دا معنا اول دا خبره دا ایمان دی څنګه وی دا ایمان دی وای چې دا الہیت په صرف چاله معنی الله لا کدی درې واړو مانو کې یو حصہ لهم بل چاله ورکړلا نو دا لا اله الا الله خلاف دا لا اله الا الله صدا دا درې واړه معنی به صرف چاله معنی الله لا نو لا اله الا الله اله نشته بيد الله نه اله یو الله دی دا قران کریم ځان له صاحب الله رب العزت ځان له ثابت کړی دا په قران کریم کې او د غیر نه نفی کړی دا نو الحمدلله هم دا معنا شو چې الہ او خدای د خدای توب ټول صفاتونه خصوصا دا غټ درې واړه دا د چا شو دا د الله شو مشرکان په دې اوله کې د نبی علی سلام سره خلاف نو من بيدیه ملکوت کل شی دا خو د مکه مشرکانو منله چې دا غینه تاسو یو چې من من خلق السماوات والارض لا يكونن من يدبر الامر نن نه بریلې نه مني من يدبر الامر هغه وی کار عالم کا مدبر به عبد القادر کار عالم کا مدبر به عبد القادر او د مکی مشرکان وی تدبیر کون کې سوکته الله دا اوله معنا د مکی مشرکان هم منلا خبره په ځمه او بدرېمه کې و خبره په دویمه او پس کې وا هغه با د خپل سردارانو خبره منلې د خپل بادشاہانو خبره به منلې او کومین جورانو پیرانو پندتانو هغه ورته وی چې تور بنا غوندې نو بیا به تور نه غوندل کاغی ورته ویلو چې شین بنا غوندې نو بیا به شین نه غوستل کاغی ورته ویلو چې دا سيزونه بخوري خنزیر به خوري نو بیا به خوړو چې د غیر الله په نوم حلال شي دا به خوري نو هغه به خور کا تکاو به الله ورته ویل لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم چې الله حلال کړی نو تاسو له چا اختیار درک چې دا حرام وای لا تحرموا نو په دې دویمه خبره کې جګړه وا چې هغه چې کمندونو د هلو د حرمت د قانون سازای اختیار هغه دونو خلکو له پلاس کې څه کړو قران کریم په دې باندې رد کړل ان الحكم الا لله حاکمیت صرف د چا دی دا الله دی حلالون کې او حرامون کې صرف څوک دی الله دی والله يحكم ما يريد اس اختیار د فیصله د چا دی دا الله دی چې څه حلال نو حلال وي کیو چې څه حرام وي نو سوي کی پدې کې جګړه او پدریمه کې جګړه چې هغه با خدای تعظیم د الله مناسب تعظیم چې وو هغه به بوتانو لکاو نیکانو بنیانو لبه کو هغه د الله مناسب تعظیم چې نو هغه به بل چا لکاو چې الله سره کوم مناسب عزت او احترام او اطاعت او تابعداري وا نو هغه به د نور خلقو کولا نو قران کریم چې وایي چې لا اله الا الله نو پای کې ټولو خبرو ته شوا اشاره شو زمون आवाज هم داوي پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله د پاکستان د جوړولو مقصد هم داوي چې لا اله الا الله او زمونږ د اشاعت منشور هم داوي چې لا اله الا الله اله به صرف چې کمندونو آسو کوي الله وی بل اله نشته بل اله اوس ورونو ما خو د تیرې زمانه خبرې وکړې خو اوس راشه لک غونته کې موازنه وکړه چې آیا کافرانو نه کافرانو نه سګیلا چې د مسلمانانو دا خدای توپ دا صفت بل چاله ورکړل دی وکړو دا لګو ګورته نو تش په دې باندې ما وی سړی نه مسلمانېږي چې وی خالق الله دی مالک څه دی الله دی او زه الله منم چې الله شته په دې اواز سړی نه مسلمانېږي چې سو پوری لا اله الا الله پورا منلی پوره نه وی منلی په نننی دور کې اوسنی دور کې د لا اله الا الله ضد جمهوریت ته د لا اله الا الله ضد چې دی ها جمهوریت ته نننی دور کې نظام دالي چې اکثریت کم بل پاس کو نو اگر که د قران خلافي خو هغه برایچ کیږي اوب څه کیږي برایچ کیږي پلګ وحمخ کی چې مشرف چې کمدنو حقوق نسوا بیل پاس کو او پاغي کې شکونه صریح د نص قرآنی نه خلاف صریح د نص قرآنی نه خلاف تر اوسه پورې هغه نافذ ده کنه ده نافذ نافذ ده او سره د دینا ولي هغه اکثریت پاس کړو چا پاس کړو اکثریت چې اکثریت کوم فیصله وکي دا د نننی دور الہ دی او د نننی دور الہ اقوام متحده دی او د نننی دور الہ امریکا ده چې امریکا څه ته حلال وي نو هغه سوي حلال امریکای نن جهاد ته حرام ویل دي او هغه ته دشګردي ویل دا سوق ته هغه ته jihad وای دا خواران په جماعتونو کې ناس دي دی په خلو باندې د خوار مولا په بان سوق دروجم نه ماتي سوق نر دي شو دی وای کنه چې سوق واز ته چاره شو دی وای چې کومه مدرسه هغه بدنامه کی بدنام باندې پوي کې اوس دا ټکه زما خپل لراغه ما دې الله معاف کی خو چې هغه وای چې دې کې چې کم دنو د جهاد تربيت ورکول کیږي هغه ته هغه د دشګردای ډو وای ټول مسلمانان وته وای کنه وای وته دا دې کې د امریکای سیلونه پراتی دي که د خدای سیلونه دي پکې لا اله الا الله نه دی ویلي لا اله الا الامریکای ویلي لا اله الا اقوام متحده الا ملل متحده ملل متحده ویلي دي چې جنگ کې به وینځي او غلامان نیوي تاسو لیدلی دي چې زمونږ په کشمیر تر اوسه جهاد کیږي چا یې دوه وینځه راوستي نه جنگي قیدی به نه وي چا راوستل تر اوسه پورې چې هغه غلام شوی وي نشته اقوام متحده لیکلي دي چې کوم یو ملک بل ملک سره جنگ کو او هغه فتح کو نو زمکه به د دنی په صلح کې به وته واپس کړي مون کارګل واپس کړي ده کنه واپس کړي واپس کړي دي او ایس مکه نشي فتح کوله نشي فتح کوله چې هغه ست حلال وي نو هغه حلالي چې هغه ست حرام وي هغه سوي حرام دا سی یو یو مثال نه ډیر دی نو د هلو د حرمت اختیار اقوام متحده غسته دی او هغه اکثریت غسته دی نن چې یو عالم داغه چې کمندنو باره کې فیصله وشوه چې دې دې مړ کړی شي اگر کله قران مجید د آیاتو ته متوجی دی چې لا تقتل النفس التي حرم الله چې می وجنی چې الله حرام کړی می وجنی چې نن دی وجدي نو چې کومي وجني نو هغه وایي دا زما د پاره قانوني دی زما د پاره اډر دی دا اډر مطلب او د قانوني چې زما د پاره حلال دی نو دی د هلو د حرمت اختیار الله لمني دا هوتش دا یو خبره نه چې اسمان او زمکه پیدا کون کې الله دی الہیت الله لري او بیا د حاکم او د بادشاہ هر خبره منل کیږي که جایز دی او که ناجایز دی د افسر هر خبره منل کیږي کاغه جایز دی او کسوی ناجایز وی دا الہیت کو نو تشغلی شو کنه زړه په وبونس کلی تاسو وای چې ویس کلی کنه ها دا مقام چې زګه تاسو وای جوړ پیدم نه اقبال وی وی دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہیں اسنګ مسله کړی دا او یی دور یی دور ابنی ابراهیم کی تلاش میں ہے دا دور چې کم دنو یو ابراهیم غواړي سواړي یو ابراهیم غواړي سنم کدا هو جها لا اله الا الله بوت خانه خو په خوا په اندستان کې و اوس په پاکستان کې خصوص د بوتانو بندگی نه کوي چې سما ته وای چې سنم کدا هو جهان لا اله نو اقبال وی الله الله پی اگر چې بوت هو جماعت کیا ستینوں میں اگر چې بت ہے جماعت کې آستینوں میں مجھے ہے حکم آزا لا الہ الا اللہ اگر چې بت ہے جماعت کې آستینوں میں جماعت دانه یادی ها اگر چې بت ہے جماعت کې آستینوں میں اگر کوئی د ډلو ځان سره نستونو کې بوتان راوړي وي گزاره وکړه اقبال سوایو ګرځه ته خدای بنده جذبې کوي گزاره وکړه تا ته څه کوي ته کولو کار ته کوي چې دا ته چې کمندونو په غوخو او په ټولو پسې لګېدلې د غټو بوتانو او قبرونو پسې وای هغه سړی پسې نه را پاسي د غوخو دا خو سړی پسې راځي لې ولا دا پکې ما یادو قبور یادو خو قصور ما یادو قبور یادو خو قصور ما یادو ماړای ماړای پارلیمنت پکې دا ما یادو اقبال وای یہ نغمہ دا د قران کریم دا د قران کریم आवाज چې ده نو فصلو غلو لالا کا نہیں پابن دا د خیرات ځای محتاجا نه ده چې ګینی حالات مزیدار وین وایو به او ګینی نو نام نه بهار هو کې خزان لا اله الا الله کوم موسم خوشگوار وی او کنه خزان وی خلا اله الا الله دا لا اله الا الله جوان دا لا اله الا الله دا کمړه ده خپکیږي بنا زما د پاره تاسو په قران په جمعات کې نه سي د قران مخه ته دی کی یو خبره د قران نه خلاف وا او دا د اله معنی د قران پرانا کې وکنه دا مسلمان په هر مسلمان د دې منل فرض دی ګوري چې ما مخ کې وی چې په دې لا اله الا الله کې فرق دی نو ایمان پورا کېدلې او دا خبره یاد ولرم دا غف نه نه ایمان پورا کېدلې بغیر د لا اله الا الله نه ایمان پورا کېدلې نبی علیہ السلام چې په لار روانو او سړی وته وی چې ته دې خلکو له څه دعوت ورکې چې دې ټول ستا سره جګړه کوي نو نبی علیہ السلام متوی واما ویاو فزو توام چې قولو لا اله الا الله تفلحو لا اله الا الله وای نو کامیاب بشي هغه په دې ټکی پویدو چې د الہ معنا نو هغه وته وی اذن تحاربک العرب وال نو بیا خو به تاسو سره عربیان هم جګړه کوي او جمعیان به سره هم څه کوي جګړه عرب به سره هم جنگ کوي او جم به سره هم جنگ کوي بل وتوي هاذا امر تکرهه الملوک دا خدا ته یو خبره ده چې د بادشاہانو څه شي بد شي د پنجاب د پیر کلمه بری شي سر د پاسه لیکل نه لا اله الا الله محمد دا خو د بادشاہانو خو خلک باندې کو نشي یو د پنجاب د پیر کلمه ده او یو د محمد رسول الله لا اله الا الله دې کې ډېر څه دی فرق دی ډېر فرق دی پکې اقبال ځکه یو ځای ویلو اگر گویم اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را کزان ته مسلمان وام نور پاندې را باندې راځي دا مسلمانی وې څه شو ګران شو کې دانم مشکلات لا اله را زګا چې بلا اله الا الله کې لا اله کې ډېر سخت پرتی دي الا الله کې دومره نشته لا اله کې ډېر سخت سدي پرتی دي لا اله ویل آسان کار نه وي دا چې کمزورو ژوندې زړه غواړي دا آسان خبره نه ده نورونو دا ژوندۍ کلمه ویل غواړي چې دا ژوندۍ کلمه دی وی کنه نو اذن تو حارب کلا رب ول تم لا اله الا الله وای او مولا عمر سیوم لا اله الا الله وی اسامه سیبم وی تام لا اله الا الله وی هغه سره امریکا جګړه کې او تعالی امریکا ډالر درکې په دې اوس موږ نه پوي ګوځي لا اله الا الله کې فرق لري څه وجه ها په خواګه لګي ځکه زمونږ په کې الله نه معنا امریکا مراد ده خبره ده نو ورونو دا لا اله الا الله او دا معنی د الحمد ګوره قران کریم کې چې څومره الحمدلله راغی دا غي خبره حل شو او چې څومره ځل لا اله الا الله راغی دا غي خبره څه شو حل شو دا یوازې یو ټکی مونږ حل نه کړه تقریبا مونږ سل آیاتونه حل کړل د سلونه زیات آیاتونه حل شو خو ایمان پیرونو ضروری دی خیر دی کدا ټکی د بیا هم نظر دي نو خبره نه خو لکه چې کومه خبره وشوه دا غیز د کول پاری ایمان دا چې کم نه ضروري دی نو له په وبوس کې لګنا چې اوس کولې نو دا بس په کومه چې په پریدو